اس بیمار ته بس دعا کې ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت دے بی بی فرمائی وی نبی علیہ الصلات والسلام کانو اذا اشتکل انسان والشیاء کله چې و فریاد کول یو انسان دی او شی منه ددنا اے پد بس نه نکایوا پد بس زخم پد بس بیماری وا او کانت به یاو پد باندې وشفی شفا ورک انت الشافی ته شفا ورکون کې لا شفا الا شفا او کنيشت شفا مگر شفا استا شفا لا یغادر سقما داسې شفا ورکی چې بیماری اډوبا کی پاتې نشي چا چې د بیمار تپوسو کو او لم يحضره اجله ادي بیمار ته نیټه حاضر شوی نوي فقال عنده نو دا غسر داسې دم واشول سب مرات وکرتا اسال الله العظیم سوال کوم د الله نشلوی دې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه